وانما قال بسم الله غرض دا علامه موصوف د دې عبارت نه ادا پر سوال نه سوال دار کنه بسم الله الرحمن الرحیم چې وای نو بالله ولی نو دا اسم ته کې پکې وایو نو جوابدار چې دا اسم ټکه د دوه درې وجو نه وای کنه مولانا یو د دې ټکی یو د دې وجو نه وای کنه چې دا بسم الله چې دا اسم ټکه نه ویل بالله ویل نو بیا به تا ته پته نه چې دا بای استعانتی ده او تیمون د پاره ده او کدا بای قسمیه ده بیا خو بالله معنا ده په الله مې قسمی دسه الله کې رحمان او رحیم دویم وجه باریک هون دویم وجه دا ده چې په حدیث شریف کې کل امر ذی بال لم یبدا بسم الله تکې دې کړه الله تکې دې بسم الله تکې دې کړې دې کوم چې پاره باندې څه شي کنه عمل شي یله کنه بسم الله تکې ونه دا بسم کولی دې ټول نمونه ته شامل شو چې یوازې الله ویلې خو یو براغله کنه حالان کې دا الله په دغه عنوان سره د الله یادول ضروری دي که په اړه عنوان سره چی الله یک رحمان یک رحیم کاری او چی نو دا بسم ته کې کلی دی کنه اسم دې ټول ته شامل دی کنه نو ځکه اسم وي او د الله ته کې پوښښ درم د بسم ته کې ځکه وي چې دا الله په بسم الله کې ګوره دا نوم نه دی ګوره دا ذات دی دا الله سیستم استعمال شوی دی ذات نو چې با تورزات نو دا خو ډېر له جسارت تر دې جسارت ته کمی ده پاره کم ټکی ذکر شوی دی الله ها سمې او اول الفرق وانما قال بسم الله ولم يقل بالله نبي ذکر تبرک او استعانت په ذکر د اسم د الله سره کیږي یو زمدار چې فرق راشي په مابین د یمین او د چا کې رته یا مونږ کې یا لکه دا یمین دی قسم کیږي چې تیمون او تبرک حاصلېږي نو تیمون او تبرک حاصلېږي د دې د وجنه به بسم الله او بالله ولا مكتب الالف غرض د علامه مصطفی د فر سوال الله سوال دار مولانا حمزه وسلی دا ګوره د یو قانون دی په حمزه وسلی چې دا قانون دی کنه چې دې کله په آغاز کې راځي نو د لفظا او کتابتا دواړه ثابتي لفظا چې په منځ کې راشي کتابتا به لیکي او تلفظ به نه کوي کتابتا به او تلفظ به ور باندې کتابتا به لیکي او تلفظ به ور باندې لکه اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی ګوره په منځ کې راغی نو لیکل شو اقرا بی بالف اولی کلی شو خو تلفظ بر اولی کلی شو ها خو تلفظ ور باندې نو چې اولی کلی شو تلفظ ور باندې نه کیږي نو دلته بسم الله کې پکاردار چې لیکل شوی وي اگر کڅ په نه کېدل تلفظ نو دا ولې کټ شو دا کټ ولې شو جواب د وجره کثرت استعمال د وجره کثرت استعمال نه او بیا ګور دا خبره منګه من کل لجو پر خیم نه ده د دې بسم الله کې دا بره نقطم لګو دا کړل بسم الله ګوره د دې وجنه با عمر ابن عبد العزيز وی وی طول الباء و با لګو دا کې دا اوچت زم لګ ظاهر کې الګي وګدام کوي دا څه واظهر السين سين ظاهر کوي ودور الميم ميم څه شي کوي مدور نو ګوره بیا من کل لجو موږ دا خبره پرېخه اونې لیکل شو الف هغه چې کوم وضع د لغت ته لکثرت الاستعمال د وجر کثرت استعمال نو طویل شبا عوضا عن هذا دین سر اورل شو عوض والله اصله اله مولانا ګور الله په اصل کې اله الله په اصل کې څو نو الهون کې حمزه کټ شو په عوض کې څه راوړل شو الف لام نو الالا شو لا پلام کې مدغم شو نو شو الله دا ډیره خده دا غزینا دا غ عبارت نه چې خلک وای وای الله په اصل کې ال الہ څنګه وای ال الہ الله په اصل کې نبي حمزه کښ شو الف لام را الف لام را نو الله شو سوال دار چې ته وای دا پاسه کې ال الہ نو د اسلام عوض د حمزه نه رااله نو دلته خو جواب بین العوض والمعوض را لکه جواب بین العوض یار الله چې پاسل کې ال الہ نو خو حمزه مل تشته غلیف لام مل تشته کنه اصل کې شته نو بیا خو جواب بین العوض والترازی نو بیا ته څنګه وایي چې الف لام د دین عوض او څوک وینا څوک وی الله په اصل کې الاله دی نو د الاسلام د حکایت نه محکی عنه نه ندی دا د مرتبه د حکایت نه دی دا د مرتبه رچا نه دی چې د حکایت نه چې اصل حکایت کې الاسلام راغلی نور الهون دی نور څه دی خدای خبرو د ضرورت پاتې نه شو بس الله په اصل کې تر اله حمزه کټ شو الاسلام ای وزیر اورل شو الالا شو لام په لام کې مغم شو الله الله پاسل کې سوې الہون نو حذف د حمزه وشو الف لام په عوض کې راوړل شو ولذالک د دې د وجنه قیل یا الله بالقتل د دې د وجنه سوې لکی اے مولانا کدا الف لام عوض نه ویل نه نو تابع یا الله ویل بیا به جمع د الف تینو د تعریف هم راتلې او د دې سره منځ کې کوم همزره ناغه بیا په کار دار چې موږ هغه تلفظ نه کولای کنه حالان کې موږ خو بکو نو معلومه شوه دا خبره چې د الف لامي ایوځي نو حذف د همزه او شعیبت نه الف لام راغه ولذالک د تعویذ د وجنه قیل ویل کیږي یا الله بالقطع الا مگر تمره خبر دا همزه قطعی سره منغوایو الا انه مگر لفظ الله دا دوه خبرې کوي مولانا یو الہون دی یو الله دی په منځ کې فرق دی الہ معبود ته حق او کباطل څنګه الہ معبود ته حق او کسي او الله معبود ته خو چې صحیح حق الله فاصل کې الہ حذف د همزه او شعیبت نه الف لام را لدا خوشوا اه الا پاسل کې ول الا واقع کیږي په هر معبود او بیا ای ول الا دا ول الا چې الف لام د حکایت نه دی ګوره دا مخکې عنه نه دی ال الا نه وایي الا وایي دا پاسل کې واقع کیږي په هر معبود باندې بیا غالب شوی دی په معبود به حقن دی کې غلبه راغله بیا تحقیقی واشتقاقه من الها الهتن واولوهتن مولانا ذکر دا خبره د مقام کې چې لفظ الله کې اختلاف دی سو کوئی عالم دی سو کوئی صفت مشترکی دی سو کوئی عالم دی دا غرای رستو راځي سو کوئی صفت دی او صفت ذکر ہے کنه مولانا که لفظ الله چرته عالم شي که لفظ الله چرته شي نو الله تعالی چې دا نوم کې خدا نو دا د دې لپاره چې د الله په ذات باندې څو کی دلالت د الله په ذات څو کی او په نسبت د الله که په نسبت د عبادو په نسبت د الله که په نسبت نو که په نسبت د الله نو الله خو دې ته محتاج نه دی کنه چې د خپل ذات لپاره په دلالت باندې یو لفظ کوي وضع کوي الله خو دې ته محتاج او کدا عبد لپاره دا کار کړي نو د الله په ذات خبرداري ممکن نه ده کنه ځکه د الله تصور نشي کېدلې دا الله چې دا الله تصور نشي کېدلې چې دا الله تصور نشي کېدلې نو بیا با الله دا لفظ د ممکن د پاره څنګه د خپل دا څه شو وی الله د پاره اسم عالمي نشته چې دلالت کوي په ذات خداوندی درته نشي ولی الله تعالی چې دا څه کوي نو د ځان لپاره دا کار کوي چې د عبادت لپاره کله ځان لپاره کوي خو ضرورت ته نشته او کله عبادت لپاره کوي نو عبادت په دې قادرین نه دي چې هغه د الله ذات پیژني جواب د عبادت لپاره کوي عبادت کده الله تعالی ذات بالکنه بکنه نشي پیژندل نو بل وجه به وجهه بالکنه بکنه نو بل وجه او اشتقاق د من الها الهتن و الوهتن و الوهیتن لک عبودیتنا نو چې څوک بیا صفتی وای کنه عالم خو کېدې نشي مونږ خو جواب ورکړه خو دې خو ویل شي کېدل نو بیا وی مشتق د چانه دی نو مشتق منه کې بیا اختلاف دی ویل دي زمکه شپږم لړم ته چاو دی لاندې ګور ما ته ډیر زین کې موږ روان ته باندې ته چې دا دې دا وی ته پوښتنه موږ وی دي دا نو دا معنا د عبادت سره باب فتحنا په معنا د عبادت او الله تعالی ولی وای ځکه د معبود دی ومنه تعالی واستعال هير تعبد واستعبد طلب د عبادت کو وکیل چابل چې سمعنا د الہنا دی سمع اسمعون په معنا د تحیر سره الله تعالی ولی وای ذل عقور تتحیر فی معرفته عقول متحیر کیږي دغه په معرفت کې او من الہ تو الی فلان الہ تو الی فلان دا کله خلق وای کله چې ته سکون حاصل کې الیه د تعالی تعالی ذکر وای چې قلوب مطمئن کیږي په ذکر ددا ارواح ته سکون میلاویږي معرفت ته دتا امن الہانه د اذا فضا من امر نزل به دا د دینه دې سړی ویریږي دا امر نه چې بدن ازلیږي آیا الہه غیره د دې معنی دار اجاره دلې څور کړه پنا ور کړه الله تعالی ولی وی ځکه ذل عائد یعنی ذل عابد عابد الله ته د الله نه یریږي او هو یجیره الله ته پنا ور کوي حقیقتا ته الله پنا ور کوي او بزامه یا د فضا باندې حقیقتا لکه مسلمانان بزامه لکه بت پرست بت پرست ځان له خدای علی کړه داغه په ګمان باندې دی هغه ته الله وای اله وای ځکه چې هغه دته د په ځان باندې څور کوي فنا امن اعلی الفصیل دا کله ویلې کېږي ذا ولا ابي امه کله چې بچې د مور پورې اون خري دا عباد مولیون دي ان ختی دي جاړي به تزرع الی الله تعالی کې په شرایطو کې یا د ولهانه د په معنا تحیر سره او د خط عقلی سره نو الله په ذات کې چې څوک سوچ کوي نو هغه د قشانتی کیږي وکانه اصله ولا اصل سو نو بیا بدل شو دا واو په حمزه الا تنا جوړ شو ځکه کثرت ثقيله عليها په کلمې دا واو استثقال ضمه لکه څنګه چې ضمه ثقيله د وجوهن کې وجوهن کې په واو باندې دغه ده کنه ده ثقيله ده کنه نو بدل شي دا نو کثرت ور باندې شي را ثقيله ده نو بلا نه څه جوړ شي اله فقیل ویل شي الا کایا و شاح د دې پرنګ اصل کې وعاء و شاح بدل شي دی پاري او رد کوي د لجوا په الها دون اولها دومره خبره دا خبره صحیح ده چې دا واوی دي ولی کدا واوی دي نو بیا به جمع الهاتون راتله کا اولهاتون براتله حالان کې د دې جمع خسر راځي الهاتون اولهاتون جمع نه راځي نو معلومه شو چې دا واوی نه دي وقيل سوق اصل د دې لا هده چې مصدر د لا هيلی هلی عن ولا عنا الله تعالی محتجب دی عن ادراک الابصار د ادراک ته چانه محتجب ته چې څنګه چې د غلط لیکل دی خو لیکل هم دسي دی خو په کار دا و چې څه ویلې چې محتجب او مرتفع دی علی کل شین پر شی و اما دا غنه چې لایق نه دی الله تعالی گواہی کوي د دې لپاره شاعر ته ګور عاشی او شاعر دی وې کحلفت من ابیر ریاح دی داسې لیکل نه او بل ځایونو کې داسې دي که حلقه پشانته دا حلقې د ابي رباح يسمعها اوري ها دغه حلقې لره الله الکبا دا دغه الله چې لوی خدای دی دا د لوی خدای د دې هغه حلقه دغه خبره اوري دغه خبره او څوک نه دا حلقه قسم ته ویل دیم لیکل لیا قسم نو معنا دا را پشانته د قسم د ابي ریا یسمع و اوری دی حلف او دی قسم لرا لا لا هو د داغه خدای چې هغه غټ دی نو ګوره دلته کې کم څه کې مستعمل شی دی لا نو اشاره دې خبره ته وکړه چې څوک بیا وایي چې دا د الله یلیه لیهن لاهن مشتق دی وصلی الله تبارک وتعالى